بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون سورة يونس ده د کافرو بیان کیږي بیا به دوی رالل د باس بعد الموت د مسلې خلاف به کو د خندا په طور به دوی وی متا هذا الوعد ان کنتم صادقین دا قیامت چې ته قیامت دی او قیامت دی دا به کلی دا بیان شو اوس دی تخویف اخروی تخویف اخروی بخاری کې تاسو ویلو الله به یو کافر ځان ته رامخکې کی ورته به وایي ای پلانیه که دا دنیا ستا وي او داسې ورسره نور هم وي او نن مې درته ویلی وي چې دا ماله راکه زه به د خپل عذاب نه خلاص کم ماله به دې راکړی وي که نه دی به وایي رب ابدله به مې درکړی وي الله به ورته وایي چې ای زما بنده په دنیا کې مې دنه د یو معمولی خبرې تپوس کړی و چې قولو لا اله الا الله کلمه ووایې بس تاسو به کامیاب شئ هغه معمولی خبره دی نه منله او نن دنیا او دونه ورسره نور هغه راکې د هغې بیان ولو ان لکل نفس کچری شی د پاره د هر یو نفس ولو ان لکل نفس کچری شی د پاره د هر یو نفس کم نفس ظلمت چاغی ظلم کړی وی کم نفس چاغی ظلم کړی یو د الله سره ظلم دی یو د مخلوق سره ظلم دی د مخلوق سره ظلم خو مونږ پیژنو چې چاته نقصان تاوان ورسه د الله سره ظلم څه دی الشرک به د هغه سره شرک کول په هغه باندې کفر کول دا کافران چې څومره دي مشرکان دا د الله سره دغه دي ظلم کوونکي دي نو که چېرې شي د هر یو نفس دپاره کم نفس ظلمت چې هغې ظلم کړي وی مراد د ظلم نه شرک دی دا څومره مشرکان او کافران چې دي که چې شي د دوی دپاره ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي دا په ځمکه کې چې څومره دولتونه څومره خزانې او څومره آبادې دي او دا د یو نفس شي نو لفتدت به د خپل ځان په بدل کې به ورکي هغه لفتدت د خپل ځان په فدیه کې او په بدل کې به ورکي هغه که الله ورته ووایي چې هلکه دا راکه وربه کړي لیکن الله به یې قبول نه کړي و اثر الندامت او ښکاره به کړي دوی خپېمانتیا سر پټ ته وایي ښه سر سرا و علانیه سر پټ ته وایي خو دا سر چې تاسو بابې فال ته وخېژوئ اثر یسرو نو کله باب افعال لپاره د سلب راځي اثر منه دا دی لرې کول د پټوالي نو چې پټوالی لر کې خو ښکاروالی راغی که نه و اثر الندامته او هغوی به ښکاره کې خپېمانتیا هغوی به ښکاره کې خپېمانتیا لما رأو العذاب هر کله چې هغوی ویني عذاب ځنې خلکو د اثر رومانه هم دا پټوالی اغشتی دی دا غټایټ نه دي دا مشران د کفر دا د شرک دا مشران دوی به هغه ځای کې د خپلو کشرانو نه د خپله ملامتیا پټه کړي لما رأو العذاب هر کله چې هغوی ویني عذاب وقضی بینهم او فیصله به وکړي شي په منځ د هغوی کې بالقسط په عدل او په انصاف وهم لا یظلمون او د دوی سره به ظلم ونه کړی شي حدیثو کې هم راځي د قرآن هم دا دغه دی په ورځ د قیامت به ګورې الله د هیچا سره ظلم نه کوي ښه د کافر سره هم نه کوي ابو جهل سره هم الله ظلم نه کوي فرعون سره هم ظلم نه کوي چې بس څومره حقدار د کمې سزا یي هماغه به ورکوي الا خبر شي بیا د الله د قدرتونو بیان الا خبر شي ان لله یقینا دی خاص د الله د پاره ما فی السماوات هغه مخلوق چې کم په اسمانونو کې دی په اسمانونو کې چې څومره مخلوق دی که د انور دی که سپومې ده که ستوري دي که ملایکې دي دا ټول د الله دي والارض او په ځمکه کې الا خبر شئ ان وعد الله یقینا وعده د الله د باس بعد الموت حق دا رښتیا ده الا خبر شئ ان وعد الله یقینا وعده د الله د باس بعد الموت حق دا حق او رښتیا ده ولكن اکثرهم لیکن زیات د دې خلکو لا یعلمون هغوی نه پوهیږي هو یحیی دقه الله ژوندي کول کوي په بیسا کې سا شي د مور په ګیډه کې ماشوم سه وخت کې داسي چډانچي خو سا پکې نی په دغه بیسا کې الله سا شي هو یحیی دقه الله یحیی هغه ژوندي کول کوي سا شي و یمیتو دغه الله مړه کول کوي د سا والا نه ساخلي و الیه او خاص دی الله ته پر ورځ د قیامت ترجعون تاسو به واپس کړی شئ بیا د ترغیب الی القرآن شوق ورکول خلکو له قرآن ته لکه راشئ د الله کتاب ته کینې څه عجیبه چې دی نو د خیر او د برکت خزانه ده استاد به وی کتاب نه دی د خیر او د برکت خزانه ده او چی نه ده یا ایها الناس ای خلکو ای د دنیا خلکو قد جاءتکم یقینا راغی تاسو ته قد جاءتکم یقینا راغی تاسو ته قرآن مجید نامه نه ذکر کوي قرآن مجید په څلورو صفتونو باندې ذکر کوي راغې تاسو ته موعظة النصیت هلکه قرآن مجید څه شی دی موعظة دا نصیت دی دی پیل صفت نصیت څه ته وایي هغه بیان چې د هغې په اورېدو باندې زړه نرم شي الله ته توجه راشي د دنیا نه بې شوقي پیدا شي موعظه نصیحت څه ته وایي هغه بیان ته وایي چې د هغې په اورېدو باندې زړه نرم شي الله طرف ته توجه راشي او د دنیا نه لږ نفرت پیدا شي قرآن مجید هم دا کار کوي نو راغې تاسو ته موعظه نصیحت ریاضه کله نا کله مونږ وایو کنه دا پلانی بیان کړی دی نو ډیر لوی اثر کوي وی پلانی بیان کړی دی نو لکه دا موعظتون خو دی خو نصیحت دی خدا د چا طرف نه دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه دی دویم وشفاء او راله تاسو ته شفا شفا دغه ته وایي د بیمارۍ روغوالی و شفاء او راله تاسو ته شفا ګورې د شین به زیر وایې ښه خو تاسو چې چا سره خبرې کوئ که نه نو شفا شفا مه وایې پښتو کې وایې الله دې درته صحت درکړي الله دې درته روغوالی درکړي عربي مه استعمالوه دا خلک موږ ته هم کله وایي که د شین د زور که نو ګوره بیا د کندې غاړې ته وایي وی الله دې دله شفا درکړي هلکه کوم هسپتال شفا نو دا شفا نه دی خدایم په خیر کې شین زور مه وایې د شین دغه وایې زیر وایې و شفاء او راغې تاسو ته شفا لما د هغه بیمارو فی الصدور چې هغه په سینو د خلکو کې دي وایي ذکر د سینو دی امیدګله خو مراد تی زړونه دي ښه مراد دی زړونه دي د زړونو د بیمارو دا شفا ده دې بیمار زړه کې شرک هم پروت وي حسد هم پروت وي لالچ هم پروت وي دا هر څه بیمارۍ پرتې وي دا قرآن حکیم راپاسي او د دغه بیمارو دپاره څه دی دا شفا ده بلکې دا لا څه چې وایي په قرآن مجید باندې د صحیح عمل وکړو نو لکه څنګه چې دا د روحاني بیمارو شفا ده نو داسې د جسماني بیمارو هم دغه دخه شفا تاسو به ووایې یو ځل یو سړی راغی وی حضرت مری مې خوږیږي وی قرآن ووایه تلاوت وکړه الله به دغه صحت درکړي ځکه الله وی شفاء لما فی الصدور و شفاء او راله تاسو ته شفا لما د هغې فی الصدور چې په سینو د خلکو کې دي نو یو موعظتون شو دویم شفاون شو او دریم صفت وهدن او راغې تاسو ته تا لاره ښودونکې داسې ښکلی کتاب درته راغې چې د جنت لارې درته ښیي د الله د رضا لارې درته ښیي او بله روره چې دا هدایت دې قبول که کنه نو د قسما قسم رحمتونو بارانونه به د باندې کیږي ورحمتون او راغې تاسو ورحمتون او راغې تاسو ته رحمت خو دا یو ټکی وسره وایي چې قرآن رحمت دی خو د هر چا دپاره نه دی ښه للمؤمنین دپاره د چا د مؤمنانو د ابوجهل دپاره رحمت نه دی د فیدبل دپاره رحمت نه دی قل ته ورته ووایه بفضل الله د الله په فضل و برحمته او په رحمت داغه فبذالک په دغه باندې فلیفرحو دا خلک د خوشحالي وکړي د الله په فضل او د الله په رحمت په کار دا دی چې دا خلک خوشحالي وکړي دا نورې خبرې پرېږدی د الله په فضل خوشحالي کوئ د الله په رحمت خوشحالي کوئ قل ته ورته ووایه بفضل الله په فضل د الله یو وبرحمته او په رحمت د هغه فبذالکه په دغې باندې فلیفرحو دا خلک د خوشحالي وکړي ولې د خوشحالي په دې کوي هو دا چې دی خیرون دا ډېر ښه دی مما د هغې دنیا نه یجمعون چې دا خلک یې راغونډوي صرف دومره دی مزري استاذ وایي چې د الله فضل څه شی دی او د الله رحمت څه شی دی اسانه معنی دا ده د الله فضل چې دی قرآن مجید دی ښه د الله کرم د الله فضل قرآن او د الله رحمت څه دی چې الله ستا صحبت د قرآن مجید نصیب وګرځوي دا رحمت دی قرآن خو د الله فضل دی خو چې پورې دی په تاخ کیښي یا د جماعت په المارو کې پروت دی او دغه دی وینه ورسې خوري نو د الله فضل دی خو رحم نشته خو چې نه ته راپاسې او د قرآن صحبت د الله نصیب کی نو بس د الله فضل هم راغې او د الله رحمت هم راغې بس په دې خوشحالي کوه استاد صاحب تاسو مشکات کې ویلي چې الله دې د قرآن صحبت نصیب وګرځوي نن تاسو بار بار د الله حمد وایئ چې الحمدلله ثم الحمدلله چې دا لږ وخت الله تعالی زمونږ د قرآن صحبت نصیب کړی دی وی دا الله ستاسو صحبت نصیب وګرځوي او بیا بل ته ووی چې دا پلانې زمانه په حالاتو کې ښه دی د هغه موټر شته د هغه بنګله شته بل څه شته سخته ناشکري دې وکړه هغه معمولی شی دی غټ وګڼه او غټ شی دی معمولی وګڼه د قرآن د صحبت په شانتې لویه سرمایه او لوی دولت هغه بل نشته او بیا وایي که نه خلک به په څه خوشحالیږي په څه خوشحالیږي دې خلکو له پکار دا دي چې فلیفرحو دی خوشحاله شي ولې هو خیر دا ډیر ښه دی مما د هغې نه یجمعون چې دا خلک یې راجمع کوي بیا د الله احسان او د دې خلکو ناشکري قل ته ورته ووایه ارأیتم تاسو خبر راکې ماته ما د هغې شیینو نه انزل الله لکم چې الله پیدا کړي دي ستاسو دپاره خبر راکې ماته د هغه شیونو نه انزل الله چې پیدا کړي دی الله لکم ستاسو د پاره من رزق رزق دغه د غنم درکړه دغه د جوار درکړه دغه د اوربشې رویچې درکړې او بیا به مشرکانو سوي د غنمو به یو سره واغشته وای دا د بوتانو په نامه د جوارو حصه به راواغشته وی دا د بوتانو په نامه د سارو یو حصه به راواغشته وی دا تور ورغومې د پلانی په نامه فجعلتم منه تاسو وګرځو د دغې نه حراما حرام و حلالا هو حلال د ځانه وایې دا حلال دا حرام نو ټیک ده چې حلالول او حرامول دا زما ستا خیار نه دی ښه دا د الله دی نو که الله ویلی خو بیا ټیک ده قل ته ورته ووایه الله ایا الله اذن لکم هغه حکم کړی تاسو ته چې دا حلال او حرام ټیک ده چې الله ووی بیا صحیح ده ام علی الله او که تاسو په الله باندې تفترون د ځانه د ځانه خبرې تړئ ام علی الله او که په الله باندې تفترون تاسو د ځانه خبرې تړئ الله نی ویلی تاسو وایې قال الله هلکه چې دا د ځانه خبرې کې نو پر ورځ د قیامت د څه ګمان دی چې ته به الله ته پیش کیږي که نه که نه قیامت دې په ذهن کې نشته وما ظن الذین او څه دي ګمان د هغې خلکو وما ظن الذین او څه دي ګمان د هغې خلکو یفترونه چې هغوی د ځانه وی علی الله الکذبا په الله باندې دروغ د دې خلکو څه ګمان دی په چا یوم القیامه پر ورځ د قیامت لکه قیامت باندې هم څه ګمان دی چې شته که نشته مطلب دا دی یقین خو پرېږده چې صرف دونه دي چې په قیامت دي ګماني ګمان هم بیا سړی په الله باندې د ځانه خبرې نشي کولی چې بیا د یقیني نو بیا به څنګه وکړي ان الله یقینا الله لذو فضل نغه خاوند د ډیر لوی فضل علی الناس په خلکو ولکن اکثرهم لیکن زیات د دې خلکو لا یشکرون هغه د الله شکر نه ادا کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام دعا کې یا الله ته رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي رب خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي ربه ته خپل رحم په مونږ باندې وکړي ربه ته زمونږ د تمامو حالات اصلاح وکړي ربه ته زمونږ د تمامو حالات اصلاح وکړي رب عقیده زمونږ درست کی اعمال زمونږ درست کی معاملات رب زمونږ درست کی اخلاق زمونږ درست کی رب اخلاق زمونږ درست کی رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم رب صحیح پوه کی خاص کر دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی رب مونږ ډیر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 نه رب ته په خپل کرم سره حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د بیم اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته ورته شفا کامله ورکړي رب ته ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي ټولو ته رب زر ته زر ته شفا ورکړي د بازار خلکو د قوم تم دعا وکړي د مرګرو بار وطن کې بچي دي خپل خپلوان دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې هغوی تللي دي الله کامیاب کړي او بیا روغ جوړ صحیح کامیاب خپل وطنونو ته راولي څه ملګري د عمرو دي هغه تللي راغلي دي څه پاتې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک کامیاب قبول شوي اعمالو سره خپل وطن ته راولي وصلی الله